حفاظت کوي په حدودو د مانزه په شرایطو د مانزه په ارکانو د مانزه په صفات ظاهره او د مانزه د سننو نه او د آداب باطن او د مانزه خیالم ساتي د خشوع خضوع خیال ساتي دې ته ویل شي اقامت الصلات مرګریا خپنه شه ته موږ کې خو ته اقامت الصلات نه کې الله موږ نه اقامت الصلات غواړي درما اقامت الصلاه دې توای چې په جمع سره وکړي نه یوازې نن مسلمانان په کورونو کې مونږ کوي وزما خورې د الله د پاره یو ځل خورته وای وخاوندا تا هم منځ کو خدای اقامت الصلات نه کړي محبوب داسې مونږ کړه لکه مونږ او تاسو چې کوو اسنه خبر نه یو الله دې رونو وای هغه طبيب با هغه ډاکټر به د بل څه علاج وکړي چې په خپل په مرز کې مبتلا زه په خپل مبتلا يم الله دې زموږ استاد سه حفاظت دې الله وکړي بس او الله دې صحیح مونږ مونږ ته نصیب کړي صلو که سورته احزاب 56 نمبر آیات کې شپږم ذکر او د تسبیح په معنا لکه سورته نور 41 نمبر آیات وم ارکان مخصوصه او تم صلات ویلې شي لکه دلتا ويقيمون الصلاه قائمي منزنا مز د دین ستندا چا چې مز او درو د دین و درو ومن حدمها فقد حدم الدين مز او نړاو دین و نړاو یو باندې چې راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د منځ پوره کیفیت یاد کړ نو چې پوره کیفیت یاد کانو دا باندې چې نبی علیہ السلام ته وای څنګه وای والله باندې چې ان پویوا پویږي ک منافقانین صحیح منافقان ک کافرین صحیح کافران او ک مسلمانین پویوا پویږي خنن دا دا باندې چې ان هم لاړه سبل څه شی ته نه به پدې کې کمی وکم نه به پکې زیاتې وکم ته به زما ایمان ته وګوره دقه شان مزبه کوم دو پړقی په ما کې نشته دو جبی په ما کې نشته دی محبوبه دقه شان مزبه کوم قسم پر رب ذل جلال نه به کمی او نه زیاتې ينفقون خرج کوي به خو خرج بیا دو قسمه ده یو د الله پنا فرمانه کې ور کول یو د الله پر رضا کې خرج کول نو مراد دینا خرج شرعی ده منفق مجاهد راه حق است نه مصرف متبع راه هوا چې د الله په لار کې خرج کې د الله پر رضا خرج کې یو اشتراکیت والا نظام دی هغه مال د چا نه دی زر زر زمين شریک است زمکه شریک ده سر زر شریک دي زنانه شریک دي دا د هر چا شریک مال دی دا د مزدک فلسفه وا په دې را دوشه چې وا ظالما رزقناهم نه مال ما ور کړل دی چاته مې روزي کړل دی د چا په ملکیت کې مې ور کړل دی نو په هغه مزدک په فلسفه باندې الله را دوکو دیم سرمایدار نظام چې مال د مالک دی د چا پکې هیڅ حق نشته دی زکات پکې چا راوړې صدقه پکې چا راوړې سرسایه پکې چا راوړې خو که زما کا دا زما ده که پټه ده زما ده کمال ده نو زما ده الله پاغي باندې را دوکو چې نستا ده تمه په مالک ګرځول د سورز د قانا خو ينفقون دا چې منظر ما ټوله زما نظما په لار کې به ورکه فرضي او سنفلي زمواره پتا به نشته چغه به ورکه لکه څوک تا ته دلایل پیش کی او تا ته وای دا غبین د څه خوک شه دی وروره ماشاءالله د څه خوګواله پکې دی چې د ګوړې نه خوګ دی نو ګوره تب تب وڅه کی چاته چې ته ټیک دی یارانو دلایل تا ته پیش کی ونو یو انګور دانه برا واخلو نو په جنت کې با هغه وخرونو الله اکبر مونږ به یاله کرا ورسېدو ګوره قسم دې چر ورسېدو دې تاسو شی ویل شي ها حق الیقین نو سو خبرې شو یاره کوایا یو علم الیقین دیم عین الیقین دریم حق الیقین چې دنیا کې په هدایت دی او په آخرت کې به کامیابی والي الله دې زموږ نصیب کړي علا هدن علا هدن اولائک دغه صفاتونو والا علا هدن کلک په هدایت باندې دي علا راضی د پاره د استعلا لک زید علی السطح زید په چت باندې ده کلک ده او مضبوط ده واولائک هم المفلحون دلتا اولائک مبتدا او خبر دوانه معرفي د پارا د حصر او پدې کې اشاره ده بیان د کمال د دې صفات وتا نو معنا اولائک هم المفلحون دا کسان هم دي دي کامیابی والا فلاح ستویل شي بل مطلوب مندل مفلح چاته ویل شي چې په خپل مطلوب کې کامیاب شي نو ځکه الله فرمایي اولائک هم المفلحون دا کسان هم دې دي فلاح مندونی کی ابن قتیبه خپل خبره کړي فلاح والا او د پاره ببقاء الابد مفلح چاته وای ببقاء الابد یعنی کامیابی دا په همیشه پاتې کېدو سره وهذا لا يمكن في الدنيا په دې ځان خبر کوي چې دا په دنیا کې حاصلې ده نشي نو پته ولګی دا چې مستاق د دې آیات جنت ده الله به دې جنت ته بوزي چا یو معنا کړي د فلاح